او ترتیب کې په څوم نمبر دی د پیغمبر علی السلام دوه قسمه زندگی دا یو ته ویل کېږي مکی ژوند او بل ته ویل کېږي مدني ژوند د پیغمبر علی السلام مکی ژوند هغه ژوند ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه مخکې ژوندۍ و د پیغمبر علی السلام د نبوت د شروع نواله تر هجرت پورې دغه دیار لس کال چې کومه موده ده دغه زندګۍ د پیغمبر علی السلام ته ویل کیږي مکی زندگی یا مکی ژوند د پیغمبر علی السلام نو په دغه دور کې کوم سوراتونه نازل شوي دي په پیغمبر علی السلام باندې هغه سوراتونه تویل کیږي مکی سوراتونه بیا چې کله بیا چې کله پیغمبر علی السلام هجرت وکړو مدینه ته نو لس کال الته تیر کړی دي نو هغه لس کال چې کوم دور د پیغمبر علی السلام د ژوندۍ دی هغه ته ویل کېږي مکی دور مدنی دور مدنی ژوند د پیغمبر علی السلام نو پاغي کې باغ دور کې چې کوم صورتونه نازل شوي دي هغه ته ویل کېږي مدنی صورتونه تاسو که هر صورت په شروع کې وګورئ بسم الله نه لګ د پاسه نوالته لیکلی لکه دې صورت کې لیکلی سورۃ الانعام مکیه دا سورۃ انعام ده او مکیه مکی سورۃ ده یعنی دغه هجرت نه مخکې ژوند د پیغمبر علی السلام کې نازل شوی ک پیغمبر اسلام ک طائف کې وو ک پیغمبر اسلام مکه کې وو ک پیغمبر علی السلام نورو غیر چاپیره منطقو کې وو خو بس دغه د هجرت نه مخکې کوم دور ده په دې کې کوم سوراتونه نازل شوي هغه مکی سوراتونه دي اوس د مکی او د مدینی صورتونو فرق څه شی دی ولی موږ دا فرق واضح کوو خلکو ته چې دا مکی صورت ده او دا مدنی صورت ده اصل کې مکی صورتونو کې هغه صورتونه نازل شوي دي مکی دور کې چې هغه د ایمان سره تړاو لري پاغي کې د عقيدي بیان شوی پاغي کې د ایمان وضاحت شوی د ایمان اصول پکې بیان شوي او مدني دور مدني صورتونو کې صرف احکام دي ایمان هم پکې شته او احکام هم دي په مکی صورتونو کې احکام نشته چې مونږ وکړي او داس وکړي حج وکړي jihad وکړي دا مکی صورتونو کې دا حکمونه نشته مونږ په دې لسم کال باندې یو لسم دې لسم کال څوک یو لسم څوک دو لسم دې لسم باندې ان اخري وختونو کې چې کله پیغمبر اسلام هجرت کو مدینه ته نو اول مونږ فرض شو حکمونه راغله د دینه مخ کې دا نه و چې مونږ وکړي دا اوخره دا مخره دا کیسې نه وي دا حلال دی او دا حرام دی دا نه وي صرف د شرک د شرک وضاحتو د ایمان وضاحتو لیکن کله چې حکمونه راغله نو هغه مدني دور کې بیا راغله مونږ فرض شو زکات فرض شو حج فرض شو jihad فرض شو دا رنګي نور احکام فرض شو دا ټول مدني دور کې او مدني صورتونو کې راغله نو دا صورت مکی صورت ته چې کله موږ دا خبره وکړو د هر صورت په شروع کې چې دا صورت مکی صورت ده نو تاسو ځین کې باید دا خبره راشي چې دا مکی دور کې نازل شوه او په دې کې موږ ایمان لولو په دې کې موږ ایمان زده کوو چې دا خبره تاسو په ذهن کې راشي نزولن د اسمان نه په څوم نمبر ده او قران کریم کې په څوم نمبر لګیدل د قران کریم دوه قسمه ترتیب ده یو ته ویل کېږي ترتیب نزولی او بل ته ویل کېږي ترتیب مصحفي ترتیب نزولی هغه ترتیب ته ویل کېږي کوم ترتیب ترتیب باندې چې قران د اسمان نازل شوی پیغمبر علی السلام باندې داغه ترتیب د سینې د کوم ترتیب چې مخ ته مونږ ته قران پروت دی ښا داغه ترتیب جدا دی پاغه ترتیب کې سورته علق چې ده اقرا بسم ربک الذی خلق دا سورته اول نمبر نازل شوه خو په قران کریم کې سورته فاتحه اول نمبر ده او سورته فاتحه اسمانه په پنځم نمبر ده نو ترتیب نزولی اسمان نه چې په کوم ترتیب قران نازل شوی دی پاغي کې او په قران کې د مخ ته چې موږ ته کوم قران پروت دی د دې په ترتیب کې فرق دی ښا د دې ویل کېږي ترتیب نزولی او ترتیب مصحفي مصحف ویل کېږي د قران ته د مخ ته چې کوم ته کتاب په شکل کې دا مصحف پروت دی نو د دوړو ترتیب کې د سوراتونو کې فرق دی نو په دې وجه موږ ویو چې دا سورات مکی سورات دی او نزولن یعنی اسمان نه دا صورت نازل شوه دی په پنځه پنځوسم نمبر باندې یعنی څلور پنځو سوراتونه د سورته انعام نه مخکې نازل شوي او پنځه پنځوسم نمبر پسې دا نازل شوی او په ترتیب مصحفي کې یعنی په قران کې دا صورت لګیدلې ده پشپغم نمبر باندې پنځه صورتونه د دینه مخ کې دي ور راغلي په پنځه پندوسم ده خو لګیدلې پشپغم نمبر ده نو صورت مکی ده نزولا د اسمان نازل شوی 55 نمبر پس د صورت هجر نه هجر صورت هجر د دې مخ کې صورتو چې نازل شوی او قران کریم کې دا صورت لګیدلې ده په شپږم نمبر باندې پس د صورت مائده نه دا اوله خبره و زمونږه د دې صورت باره کې د لیکې ځان سره او په دې باندې ځان پوي کړئ دویمه خبره چې موږ کوو د هر صورت په شروع کې هغه د ربط د صورت د تیر صورت سره چې د دې صورت د تیر صورت سره څه ربط دی څه کړی د څه وجوهات دي چې دا په 55 نمبر باندې صورت راوړ په شپږم نمبر ولګو د دې څه وجوهات دي څه ربطونه دي راغي وجوهاتو مختلف وجوهات کې درې شي خو بس دا دار چا خپل علم دی چرتونه په کې چا سوچ کړی داغه وجوهات به روباسي دي چیر دا وجه دا دا وجه دا وجه دا چې سورې انعام سورې مائده پسې ولګولو زموږ استادانو شیخ القرآن رحمت الله علیه او دا غو استادانو دا خواري کړی دا, دا وجوهات معلوم کړی دي نو کله دا وجوهات لسی کله پنځي کله شلی کله هر څومره چی نو اوله وجه دا ده اولی کې ځان سوز دا ټول د ټول وجه ځان سوي لیکي اوله وجه دا ده اول ربط چې مخکې صورت کې صورت مائده کې ردو د شرک فعلی شرک فعلی څه ته ویل کیږي ورسته په تفصیل کو تاسو صرف اولی کوي وس تفصیل هم کړم د خیر د نیوي کسانو ته ویم مخکې صورت کې صورت مائده کې رد وو د شرک فعلی نو په دې صورت کې صورت انعام کې رد کوي د شرک اعتقادي او د شرک فعلی دواړو تفصیلی نو ځکه دا صورت تر مایده پسې ولګولو مخکې صورت کې په صورت مایده کې رد د شرک فعلی نو په دې صورت کې صورت مایده کې رد کوي د شرک اعتقادي او د شرک فعلی دواړو یعنی ګویا کې رد کوي د شرک مکمل مکمل شرک ردی په دې صورت کې بی خوباسي د شرک دا صورت چې او چاوي ان شاء الله بیخ جړې به وزي تخم به وزي دا کې دین د شرک ختم بشي ان شاء الله نو ځکه دا صورت صورت مایده پسې ولګو دا اوله وجه دویمه وجه مخکې صورت کې په سورته مائده کې آیت نمبر 109 کې نفي وکړه د علم غیب د انبیاونه چې ټول پیغمبرانو وی لا علم لنا موږ یا الله موږ سره خو علم نشته انک انت علام الغیوب په غیب باندې خبر خو صرف ته یا الله نو په دې صورت کې په سورته انعام کې رد کوي د علم غیب نفي کوي د علم غیب خصوصا د پیغمبر علی السلام نه ځکه ورپسې ولګولو یعنی مخکې صورت کې د ټولو انبیاونه د ټولو پیغمبرانو نه نفي وکړه چې عالم الغیب نه دي نو په دې صورت کې اوس خصوصا نفي کوي د چانه د سردار الانبیا نه د ټولو پیغمبرانو سردار نبی علی السلام نه چې تم عالم الغیب نه یې عالم الغیب ذات صرف او صرف زایما نو ځکه دا صورت د صورت مایده پسې ولګولو دا دوی موجه وا درې موجه قدوی موجه بیا وره مخکې صورت کې په آیت نمبر 109 کې نفي وکړ د علم غیب د ټولو انبیاونه نو په دې صورت کې د ټولو انبیاو نه هغه سر را واغست ټول د ټول انبیاء سر څوک دی پیغمبر علی السلام دی ان سردار څوک دی مشر څوک دی افضل څوک دی پیغمبر علی السلام دی نو پیغمبر اسلام خصوصا را واغستو پایت نمبر 50 کې چې یار اے پیغمبره وایا د خلکو ته چې تم عالم الغیب نه یې نو ځکه دا صورت د سورته مائده پسې ولګولو دریم ربط مخکې صورت کې سورته مائده کې نفي د علم غیب وکړه د ټولو انبیانو دا دریم دی ښا دا ځان له دریم دی نفي د علم غیب وکړه د ټولو انبیانو ټول انبیا انبیا وې چې لا علم لنا نو دلته په آیت نمبر 950 کې په سورې انعام کې آیت نمبر 950 کې خلاصه بیانې د خبرې چې ولی بل څوک عالم الغیب نه دی نه پیغمبران نه جنات نه اولیاء نه بل نه بل ولی ځکه چې د علم غیب چا بیان د الله سره دی خلاصې راوړه ځکه دا صورت د صورت مایده پسې ولګولو مخکې صورت کې وې پایت نمبر 109 کې چې ټول پیغمبرانو نفي د علم غیب وکړه چې پیغمبران نه دي عالم الغیب نو په دې صورت کې په آیت نمبر 59 کې خلاصه بیانې د کلام چې ځکه بل څوک عالم الغیب نه دی ځکه د علم غیب دا د الله په خزانو کې بند دی او چابيان د الله سره دي مثال بیانې نو ځکه دا صورت د صورت مائده پسې ولګولو بل وجه خو الته دلایل نه وو په توحید باندې دلایل په توحید باندې بیان نشو صرف داوا بیان شو دلایل په بیان نشو دوزه روزه مخه یا وزه او یا بس راشه کې نه دلته په داوره توحید باندې په کثرت سره دلایل بیانوي دلایل عقلیه ور داوا ثابتي کې بدلایل سره کړي چې وسړی داوا کوي خو په خپل داوا باندې به دلیل راوړي کنه نو داوا خو الله وکړه په سورته مائده کې په اخره کې چې اختیارات بر اولاد ټول د الله سره دي خو دلایل په بیان نشو نو په دې صورت کې په داور توحید باندې په کثرت سره دلایل عقلیه بیانې نقلیه بیانې عقلیه ان دلایل بیانې په دې صورت کې په توحید باندې ځکه دا صورت صورت مائده پسې ولګولو مخکې صورت کې په اخره کې داور توحید بیان کړه بغیر د دلایلو نو په دې صورت کې اوس په داور توحید باندې په کثرت سره دلایل بیانې ځکه ورپسې راوړو پنځمه وجه مخکې صورت ختم کړي وو په داور توحید بل وجه راخه ځان له مخکې صورت کې په اخره کې داور توحید بیان کړه نو په دې صورت کې شروع وکړه په داور توحید سره په الحمدلله سره چې د خدای توپ صفاتونه صرف الله له بیانوا بل وسره مشرکو په دې صفاتونو کې ځکه راوړ ورپسې شپږم وجه مخکې صورت کې خو زه د لیکه ښه صورت خلاصه وګده ان شاء الله کوشش کوو چې ټوله ولیکو خلاصه کوو مخکې صورت کې د نصارا او د خوانچی بیان شو چې نصارا او د خوانچی مطالبه وکړه د مایده او الله وتعالى ولګله نو په دې صورت کې آیت نمبر 14 کې خلاصه بیانې چې وهو یطعم ولا یطعم چې دا الله خوراک ورکي او الله لته خوراک نشي ورکوله نو ځکه ورپسې ولګول مخکې صورت کې د نصارا او د خوانچی بیان وکړو چې الله وت خوراک پکې را لګلې وو نو په دې صورت کې په تور لسم کې خلاصه بیانې چې وهو یطعم یطعم ولا یطعم دا الله خوراک ورکي او الله له خوراک نشي ورکوله الله حاجتونه پوره کوي او د الله حاجت څوک نشي پوره کوله او پوره ذات ده هغه حاجت لري نه څوک ان چیش ته محتاج دی نه ځکه ورپسې ولګولو وم ربط وم وجه مخکې صورت کې په صورت مائده کې آیت نمبر 103 کې د باز انعام محرمه وو باز هغه څاروي چې هغه مشرکانو په ځان حرام کړیو لکه لکه بحیره وسیله صائبه حام داغه بیان وکړو چې دې خلکو وګوره دا ځان باندې حرام کړو نو په دې صورت کې د انعام محلله محلله ان هغه څاروي بیان کوي چې هغه الله حلال ګرځولي آیت نمبر 242 کې وایي چې دا په ځان ما حرام وي دا ما حلال ګرځولي په ځان حرام وي ما په دې صورت کې دا خبره کوي ځکه ورپسې ولګولو مخکې صورت کې آیت نمبر 103 کې دا غ څاروي بیان وکړو چې مشرکانو په ځان حرام کړیو الله نو حرام کړی خو دوی په ځان حرام کړیو په خپل د پیر په خلا یا د ارچا په خلا چو نو په دې صورت کې آیت نمبر 220 کې الله د حلال او څاروي بیان کوي او وی چې دا حلال دي دا حرام وای ما د ځان نه ځکه ورپسې ولګولم اتم وجه مخکې صورت کې په صورت مائده کې اذا اجز د عیسی علی السلام بیان شو تفصیلی چوغورا عاجز او عیسی علی السلام عاجز او ما علم ور کړو ما پیغمبري ور کړو ما خوراکونه ور کول ما طاقت ور کړو چې مړي راځوندي کول وغیرہ وغیرہ ټول تاسو واوریدل ټول ما الله ما ما ته محتاج وو ما دا غنه بچ کو بنی اسرائیلونه د مرګ نه تفصیلی اجز بیان شو د عیسی علی السلام نو په دې صورت کې آیت نمبر اتیا نه د اتلسو پیغمبرانو اجازه بیانوي د نورو چې صرف عیسی علی السلام نه دا ټول پیغمبران چې جلیل القدر انبیا دي د لوی مرتبه والا انبیا دي الله دا ټول ماته محتاج دي ځکه ورپسې ولګولو مخکې صورت کې اجز بیان کو د عیسی علی السلام تفصیلی نو په دې صورت کې د اتلس نورو انبیاو اجز بیانوي اچ الله وی دام محتاج دي ځکه ورپسې ولګولو نه هم وجه مخکې صورت کې مخکې صورت کې د مجرور صاحب نن پر خدا عادت ګرځیدل دي نه وخت راتلل د څو مدکې کې نه وخت راځي ونن اخري چانس ان شاء الله بیا به نه وخت نه پرېږدم نه هم وجه مخ کی صورت کې رد کوي په تحریمات العباد باندې رد یو کو په تحریمات العباد باندې یعنی په هغه حرام شیونو باندې چې الله نو حرام کړی او خلکو حرام کړی پاغه رد کو چې دا مه حرام وي نو په دې صورت کې آیت نمبر 40 کې داغه یو مثال بیانوي چې هغه بعض څارویو چې هغه په ځان حرام کړیو داغي مثال بیانې مونږ ته ځکه ورپسې راوړو مخکې صورت کې رد او په تحریمات او لباد باندې چې ځان نه یو څه حراموي ما چې الله حلال کړي نو په دې صورت کې آیت نمبر 140 کې داغي یو مثال بیانې ځکه ورپسې ولګولو بل وجه لسمه مخکې صورت کې بیان شو د امور منتظمه او د طعام د اصلاح د سی ولیکي چې مخکې صورت کې د خوراک د اصلاح بیان شو چې دا خوره دا مخره نو په دې صورت کې د عقیدی د اصلاح بیان کړي ځکه ورپسې ولګاو مخکې صورت کې د خوراک د اصلاح بیان وکړو نو په دې صورت کې د عقیدې د اصلاح بیان کړي ځکه ورپسې ولګول بل وجه مخکې صورت کې په آیت نمبر 3 تلويخ کې فرمایل چې ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا مغره کوي پیاتونو د الله باندې دنیا لگا آیت نمبر 3 تلويخ کې نو په دې صورت کې آیت نمبر 90 کې د ټولو پیغمبرانو اعلان بیانوي چې ټول پیغمبرانو خپل امتیانو ته خپل قوم ته خپل قوم ته دا اعلان کړو چې لا اسالکم علیه اجر نو غواړم تاسو نه په دې بیان باندې څه اجر او څه مزدوري ان ګویا کې مهر په لګئی چې دا الله په دین باندې اجرت اغستل دا اتفاقی مسله د انبیاو ده دا اجماع په دې باندې د انبیاو ده چې موږ به موږ د الله په دې بیان د الله په دې دین باندې تاسو نه اجر نه خلو اجرت نه خلو رد کوي په دین فروشو باندې ځکه ورپسې ولګولو مخکې صورت کې څلور څلور کې وی چې ولا تشترو بی آیات سمنن قلیلا مغور کوي زما په یتون باندې دنیا لګا نو په دې صورت کې نوی کې د ټولو انبیانو اجماع بیانوي چې لا اسالکم علیه اجر چې موږ نه غواړو تاسو نه په دې بیان باندې څو مزدوري ځکه ورپسې ولګولو دا دویمه خبره و زمونږه خان دا څونه یو لس وجوهات موږ بیان کړ کنه دا ټوله دویمه خبره و د دې صورت باره کې نورم کېدل شي خو بس لس یو لس پنځه شپږ موږ بیانو نور چې سړی تکړه شي د روباسي څومره ډیر چې روباسل شي سوچ فکر دې پکې وکي درېمه خبره چې د هر صورت په شروع کې موږ کوو هغه د امتیازات د صورت امتیازات د صورت چې د دې صورت امتیاز د نورو صورتونو نه په څه باندې دی صورتونه خټول دي کنه دا صورت صورت انعام په کوم وجوهات باندې ممتاز دی د نورو صورتونو نه خاص دی د نورو صورتونو نه دا غي یو څو امتیازات دي یو امتیاز هغه دا دی چې صورت کې تفصیلی رد ده د شرک بل صورت کې دومره تفصیلی رد د شرک نشته دا د دې صورت امتیاز دی او خصوصیت دی صورت ممتاز دی په تفصیلی رد د شرک باندې دویم وجه دویم امتیاز صورت ممتاز ده په کثرت د دلایل عقلیو باندې په بیان د توحید باندې په داور توحید باندې یعنی په دې صورت کې په داور توحید باندې په کثرت سره دلایل بیانې عقلیه دلایل په بل صورت کې دومره کثرت سره په بل صورت کې یا 15 یا شپږ یا لس ډیر نه ډیر په صورت نحل کې چې بیانې خو په دې صورت کې 25 دلایل عقلیه بیانې دومره په کثرت سره دلایل عقلیه بل صورت کې نشته په توحید باندې دا د دې صورت څه دی د امتیاز دی خصوصیت د د نور صورتونو نه دریم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د عقبات او ستو باندې هغه شپږ د تکلیفونو غونډې هغه شپږ د تکلیفونو سټیجونه چې په چې په یو مبلغ باندې راځي څوک چې بیان کوي د شرک د د توحید او رد کوي د شرک قران بیانوي نو دا شپږ د تکلیفونو غونډې یا تکلیفونو سټیجونه په دمانه راځي په دې صورت کې دا بیانې په بل صورت کې دا شپږ هغه سټیجونه نه دي بیان کړي دا د دې صورت امتیاز ده صورت ممتاز ده په بیان د عقبات او ستو باندې ستو ویل کېږي شپږ او عقبات ویل کېږي تکلیفونو ته د تکلیفونو هغه غونډیو ته سټیجونو ته بل امتیاز صورت ممتاز ده په ډیرو اعتراضاتو د مشرکانو او داغي په جوابونو باندې درویش اعتراضات کړی دي مشرکانو په مسله د توحید باندې او درش په جوابونه الله ورکړي دي داغه اعتراضاتو په دومره کثرت سره اعتراضات او په دومره کثرت کثرت سره د اعتراضات او جوابونه په بل صورت کې الله مشرکان ته نه دی ورکړي په دې صورت کې ورکړي صورت ممتاز ده په بیان د ډیرو اعتراضاتو باندې چې په قران کړي په توحید کړي په پیغمبر علی السلام کړي خو پیغمبر اسلام ولې کول پیغمبر اسلام خامین او صادق وو د پیغمبر اسلام د ذات سره خو دغه ته مشکل نه وو خو پیغمبر اسلام چې کومه مسله کوله غوي ته کومه خبره کوله غوي ته هغه خبره سره مشکلو ځکه ومن اعتراض کو قران سره ولې مشکلو ځکه چې قران هغه مسله د توحید بیانول او رد شرک کو حالکه دوی خو ته وی چې ایت به قران غیر هاذا خیر بل قسم قران مونږ ته بیان کړه ته چې کم قسم قران بیانې بل قسم بیان که خیر دی نو بل قسم قران بچو د دوی په نسبت باندې بل قسم قران هم داو چې هغه کې رد شرک نه پاره کې بیان د توحید نه پاره کې صرف خولي خخي خبري نرمه نرمه پسته پسته بس هغه هغه قران غوښتو د مکه مشرکانو او نن سبا مسلمان هغه قران غواړي چې کې صرف پسته د جنت کسی پکې مسلمان ته بداغه هغه نو نور پرخه کې ور په ګوته کې دا غلطي دا غلطه عقیده منور په ګوته کې کني بیا خوشحاليږي نه خپکیږي پاغي باندې جنگ د سره کوي پاغي باندې نو هم دا رنګ مشرکان هم جنگ کوو نو کثرت سره اعتراضات بیان شوی په دې صورت کې او داغي جوابونه بیان شوی دي خام بل وجه صورت ممتاز ده پر رد د اقسام د مشرکانو باندې موږ په اصول کې ویلو چې څلور قسمه مشرکان دي یو هغه مشرکان دي چې الله سره نیکان خلق بر اولیاء برابر کړي په صفاتو کې یو هغه مشرکان دي چې د الله سره جنات برابر کړي دي په صفاتو کې یو هغه مشرکان دي چې د الله سره ملایکی برابر کړي دي په صفاتو کې او یو هغه مشرکان دي چې الله سره دا ستوري المر سپوږمۍ دا شیونه برابر کړی دي په صفاتو کې او څلور قسمه مشرکان دي نو په دې څلور واړو قسمه مشرکانو باندې رد کوي په دې صورت کې تفصیلی ځکه د شرک جړی وباسي کنه نو هغه مشرکانو رد کوي په بل ځای کې د سرت په د څلور مشرکانو باندې نشته لکه په دې صورت کې چره دا د دې دا د دې صورت د څه نه ده د امتیازاتونه ده صورت ممتاز ده پرد د تمام اقسام د مشرکانو باندې په بل ځای کې دسه رد نشته لري شپږم امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې دا صورت په یو ځل نازل شوی ټول نور صورتونه خو په یو ځل نه دي نازل شوي لګ لګ نازل شوي دي 15 آیات لس آیات شل آیات یو آیات په دغه طریقه مې نازل شوي دي خدا صورت انعام په ټول قران کې واحد هغه صورت د وړو صورتونو علاوه په غټو صورتونو کې خیمه واړه صورتونه خو طبعا ټول یو ځای نازل شوي دي د وړو صورتونو خبره نه کوم د غټو صورتونو کې صورت انعام هغه غټ صورت دی چې هغه ټول په یو ځل نازل شوی بل صورت غټ صورتونو کې د سې نشته ده لکه ګوره سوره بقره غټ صورت ده سوره انعام غټ صورت ده تقریبا تر اخره پورې د سوې چې وښتمه ته وښتمه سي پاره پورې غټ غټ صورتونه دي کنه واړه واړه صورتونه باخره کې شروع کیږي نو په دې غټو سوراتونو کې دا سورته انعام واحد سورته ده چې دا ټول په یو ځل نازل شوه بل صورت د سنشته چې په یو ځل نازل شوی بل امتیاز صورت ممتاز ده په کثرت د نزول د ملائکو د دې صورت په نزول وخت کې یعنی دا صورت چې کړه نازلې دوه نو ټول نه زیات فرښتې د دې صورت سره راغلي وي دنیا له او دا صورت راوړې وو او یا زره فرښتې راغلي وي خان نور صورتونو کې خو بیا جبرئیل علی السلام راغو یا به میکائیل علی السلام سره راغو جبرئیل علی السلام سره بعض روایتونو کې راځي چې میکائیل علی السلام هغه د نبی علی السلام سره درې کاله مسلسل یو ځای پاتې شوی او د نبی علی السلام نه درس نبی علی السلام ته درس ورکاو باقاعده یې نبی اسلام ته زده کړه کوله بعض روایتونو کې شته لري دسه خدا صورت چې کله نازلې دلو او یا زر فرښتې وسره الله دنیا ته راولېګلې ان د او یا زر فرښتو په حفاظت کې دا صورت پیغمبر اسلام ته سپارل شوی ښا قران دومره په حفاظت کې الله را لېګلې ولی ځکه دې صورت کې د شرک بي خو باسي کنه جړې د شرک وباسي چې د مشرک دا چرته خیال رانشي چیرې کدی کې چرته به شیطانانو لار کې ګوتی متی والی ځکه د مشرکانو دا اعتراض چې دا قران چې کله نازلېږي نو شیطانان په لار کې دي کې هغه کوي ګوتی وایي نو په دې وجه باندې الله د ذمہواری سپارلې و جبرئیل علی السلام ته د قران د د در را لېګلو نو جبرئیل علی السلام ته خو شیطان نږدې نشي ورتله عام فرښتې ته شیطان نشي ورتله نږدې چې وی ګوري په کوړه وی په هغه باندې شغله باندې ولي او بیا جبرئیل اسلام ته خو بيخي مخ لنی شي ورتله او دونه قوي فرښتہ ده شپږ سو وزری دي داغه صرف د صدوم کلی په یو وزر کې هغه پورته کړیو په بل مخ اړولیو دغه قوم لوط والا دومره قوي فرښتہ ده خود هغه نه باوجود دا صورت چلا لګلو او یا زره فرښتې وسره الله راو لګلې او پیغمبر اسلام ته دا صورت اوس پارلو چې دا صورت واله او بیان کړي خلکو ته دا د دې صورت د امتیازاتو نه ښه بل وجه دا صورت ممتاز ده په سخت تقریر د ابراهيم عليه السلام باندې چې خپل قوم ته خپل پلار ته کړي سخت تقریر کړي و پیرا خپل قوم ته خپل پلار ته ویل چې دا تاسو گمراه تاسو خطا شوی یې گمراه شوی یې په بل ځای کې دا تقریر د ابراهيم عليه السلام نشته دا صرف په دې صورت کې دی نور تقریر نشته خو دا تقریر چې کوم خپل قوم ته کړي پلار ته کړي هغه صرف په دې صورت کې لري خان کته نه چا پښتنه وکړه چې د ابراهيم عليه السلام هغه تقریر ګور کدا امتیازات تاسو یاد کړ کنه او لیکلی می او یادم کړ او کته نه چا پښتنه وکړه د دې ربطونو د امتیازات دومره هغه د ګور یعنی اهمیت هم ده کدا نه چا پښتنه وکړه چې د ابراهيم اسلام هغه تقریر په کوم صورت کې ده چې پلار ته کړي او قوم ته کړي نو ته وته اسانه منوي چې په صورت انعام کې ده ځکه بل صورت کې غوښته نه کنه کته نه جواب غوښتنه وکړه چې کوم صورت دی چې اویا زره فرښتې وسره راغلي نو ته به ته به صورت انعام کوم صورت دی چې په یو ځل نازل شوی ته به صورت انعام کوم صورت دی چې پای کې رد شوی د شرک مکمل ته به صورت انعام دا امتیازات ځکه موږ بیانو خان نو په دې دا صورت ممتاز ده په سخت تقریر د ابراهیم علی السلام باندې چې قوم ته پلار ته کړي بل وجه صورت ممتاز ده په مثالونو د موحدینو او په مثالونو د مشرکانو باندې الله د موحدینو موحدین چې عقیده ته عقیده پاکي او مشرکان چې عقیده پلیته وي دا د دې دواړو مثال بیانې په دې صورت کې دوه مثالونه بیانې اته دیرش کې او یو اویا کې په بل په بل ځای کې الله بل صورت کې داسې مثالونه نشته رخه د مش د موحدینو او د مشرکانو صورت ممتاز ده په مثال په مثالونو د موحدینو او د مشرکانو اته دیرش او یو اویا کې بل وجه صورت ممتاز ده په کثرت د زواجرو په کثرت د زواجرو باندې مشرکان وتا یعنی مشرکان ته مشرکان ته څومره په کثرت سره زواجر چې په دې صورت کې ورکول شوی دي په بل صورت کې نه دي ورکول شوی صورت ممتاز ده په بیان د کثرت د زواجر باندې دا زمونږه درېمه خبره وه د دې صورت باره کې څلورمه خبره وصول کړي څلورمه خبره مقصد د صورت چې د دې صورت مقصد څه شی دی لنډیز څه شی دی خلاصه څه شی ده مقصد متویل شي خلاصه متویل شي انګلیش کې وته سمری وي پښتو کې وته لنډیز وي د دې صورت خلاصه هغه څه شی ده کیمرې باندې کوي نو مقصد د صورت دی رد د شرک مکمل مقصد د صورت دی رد د شرک مکمل د شرک دوه قسمونه دي یو شرک اعتقادي او یو شرک فعلی نو دا دواړه صورت دا دواړه شرکونه په دې صورت کې مکمل ردی تفصیلی رد پکې په دې باندې دا د صورت مقصد دی ښا تقسیم د صورت پنځمه خبره زمونږ دا ده تقسیم د صورت صورت تقسیم دی په دوو حصو کې دوو برخو کې اوله برخه یو سل ولس آیتونه ده اول نواله تر یو سل ولس آیتونه پورې اوله برخه یو سل ولس آیتونه ده په دې اوله برخه کې رد کوي د شرک اعتقادي او داغه د شرک اعتقادي د اقسامو اوله برخه یو سل ولس آیتونه ده پاغي کې رد کوي د شرک اعتقادي او د هغه پاکسامو دویمه برخه آیت نمبر 113 تر اخره پورې ده او پاغي کې رد کوي د شرک فعلی او د هغه د اقسامو د شرک فعلی ضرور قسمونه دي په سوره مائده کې بیان شو تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد پاغي بیان کوي صورت په دوه برخو کې تقسیم دی اوله برخه یو سل ولس آیتونه ده پاغي کې رد کړي د شرک اعتقادي او د شرک اعتقادي په اقسام باندې تفصیلی خان او دویمه برخه یو سل اتلس نواله تر اخره پورې ده او پاغي کې رد کړي په شرک فعلی او د شرک فعلی په اقسام باندې دا پنځه خبرې وي چې موږ د دې صورت باره کې وکړه د هر صورت باره کې موږ دا پنځه خبرې کوو اوس مختصر خلاصه د دې صورت شرک څه تویل کیږي په دې معنی ځان پوي کړل شرک ویل کیږي دیتا چې د الله سره د الله په یو صفت کې یو څوک شریک کړي شي حصدار کړي شي برابر ومنل برابر ومنل شي دي ته ویل کېږي شرک دا د شرک ور شرک دي ته نه ویل کېږي چې د بت سجده دی وکړه شرک دي ته نه ویل کېږي چې وسړی هغه د بت سجده کوي زمونږ عام یعنی معاشره کې عامه دا خبره مشهوره ده چې شرک ګویا کې صرف دي ته ویل کېږي چې بت ته سجده وکړه به دا شرک نه نه دا د شرک یو قسم دی بت ته سجده کول شرک اصل کې دی ته ویل کیږي چې د الله یو صفت هغه تبل چاته بیان کې بل څوک د دې اهل وګڼي چې د الله یو صفت و ته بیان کې داغه اهل وګڼي داغه صفت د الله لایق وګڼي دې د ویل کې شرک د شرک دوه قسمونه دي د لیکې ځان سره ټولخه کسی نه دی غلی غلی بنه کې نه د شرک دوه کې چا چې لیکلي دي مخکې هغه دې بیا ولیکي د شرک دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي شرک اعتقادي یو ته ویل کېږي شرک اعتقادي دا رحیم قاضی او طارق دا څه ګروپ نوځي روزه ګروپ نه مو یو سیستم صحیح کوي ځان ته به مباسم ګر به بنش راتلې ګروپ ته به هم نشي وتلی وي وای بس دونه خپل صورت دی د لک صحیح واوري صحیح واوري چې لک صحیح پوي شي شرک اعتقادي دا بلم ده زه ځان سره دوا نیټونه ساتم باج خلک وی دا دی او دا دی کنه بجدیزي او پلانکیزي ما سره دوه نیټونه یي ولې مخکې مې بندوبست کړی نو مخکې نه بندوبست کوی دارڅه د پاره چارج موبایل کې ساتي د نت غم مخکې نه کوي چې به درس کې دا تکلیف د تنې چې به وځي او نه نه وځي شرک اعتقادي یو ته ویل کېږي شرک اعتقادي یو قسم او بل قسم ته ویل کېږي شرک فعلی دا د شرک قسمونه دي ښا شرک اعتقادي هغه شرک ته ویل کېږي چې د انسان په عقیده کې راشي د انسان په عقیده کې دا راشي چې د الله یو صفت بل بیان کی د الله د یو صفت بل څوک لایق لایق وګڼي دې ته ویل کېږي شرک اعتقادي چې د الله د یو صفت بل څوک ته لایق وګڼي پاکیده کې دا خبر راشي چې ګویا کې د پلانې خوم د عالم الغیب دی هر څه نه خبر دی د پلانې متصرف دی عقیده کې دا خبر راغله نو ګویا کې شرک اعتقادي تا وکړو او تا کې راغو د دې شرک اعتق او شرک فعلی دي ته ویل کیږي چې ته عمل د شرکو کې لکه نظر نیازو کې د بلچا منختو کې اومنه د بلچا سجده وکي او بل چاته امدا رنګ د بل چا په حکم باندې حلال شي حرام کې حرام حلال کې دا ټول بیا په شرک فعلی کې دي یعنی د سی یو فعل وکي چې هغه فعل د شرکی دي ته لګي شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي یو قسم ته ویل کیږي شرک فی العلم یو قسم ته ویل کیږي شرک فی العلم چې د یو انسان دا عقیده راشي چې د الله غونته علم د الله غونته پویا بل څوک هم لرلی شي بل چا سره مغه علم شته وی اکثر مشرکان وی کتابونو کې لیکلي منبرونو باندې وی دا مشرکان او بیا خپکیږي موږ ته مشرکان مو وي نو عقیده چې د شرک د نو څنګه به د مشرکان نه وي خپکیږي وی وی ولی هغه ټیم کې ولی کیږي وی کله چې په د د اسمان د اسمان د ستورو په تعداد خبر شي اسمان کې څومره تعداد ده دینه څوک خبرې دی شي الله نه بغیر نه و اسمانونه دي نو په دې و اسمانونو کې به خدای خبر څومره ستوري او څومره غټي به څومره وړي به کم شکل کې به دین خو الله خبر ده کنه یعلم ما فی السماوات والارض قران خو چې الله په اسمانونو کې خبر زې ما او دا خو یو خبره کوي او بل خبره کوي ولی هغه ټیم کې شي وې کله چې د ستورو په تعداد خبر شي یعنی ګویا کې د ستورو په تعداد باندې چې علم غیب تراشي ګویا کې دا ولی شي که علم غیب سره نه بيدا ولی نه دی نو پیغمبر سره علم غیب نه نو څه مطلب پیغمبر ولی نه دی نعوذ بالله صحابه کرام سره علم غیب نه قرآن نه ثابت دي نو صحابه کرام اولیاء نه دي نعوذ بالله او سوچ کوي په خپل او فیصله بیا ځان سره په خپل کوي او وی وی ولی هغه ټیم کې ولی کیږي چې کله د زمکه په د چکمې ذری دی په زمکه کې کنه و د دې وی په دې ذراتو باندې خبر شي څومره ذری به د دې زمکه د دې د دې ارته چې په دې ذراتو باندې خبر شي و دا ولی شي بیا نعوذ بالله نو دا خدای الله صفت ده کنه نو چې یو سړی دا کې دراغله نو دا بلا شبهه او بغیر د کوم شک نه دا دا مشرک دی خان او دا دا کې دراغله چې د الله سره په دې علم کې دا پلانې ولی شریک دی دا برابر دی لکه څنګه علم چې د الله سره دی د ستورو تعداد نه څوک خبر دی الله خبر دی د ځمکې د ذراتو نه څوک خبر دی الله خبر دی یا پوه شو د ځمکې د ذراتو نه څوک خبر دی الله خبر دی نو که یو سړی دا راغ کی دراغله چې نه ولیم د ځمکې د ذراتو نه خبريږي او د ستورو تعداد دا یو مثال وین درته د ستورو تعداد نه خبريږي او دا کی د چې راغله نو دوه کړو شرک فی العلم الله سره په صفت د علم کې بل څوک شریک کو که پیغمبر باره کې دا خیال راغو که د ولی باره کې دا خیال راغو که د جن باره کې دا خیال راغو که د ملایکی باره کې دا خیال راغو د الله سره د ملایکا یا د جن د ولی د پیغمبر د بل لبل د الله سره په دې صفت د علم کې شریک کو پیغمبر اسلام باره کې پیغمبر اسلام وي چې مخکې قتل وای شاله به مغه سي قتل یعنی مخکې چې تو تخکاردل شاله مغه سي تو تخکاردل دا یو حدیث ته پیغمبر اسلام ته یو چا आवाज کړی دی یا ابو قاسم نو پیغمبر پیغمبر اسلام شاته یو د متکتلی نو چې پیغمبر اسلام د شاته ښکارېدو صحیح حدیث ته بخاری شریف دی او مسلم شریف کې دی غالبا نو چې پیغمبر اسلام ته شاتم چې مخې ته څور تخکارېده هغه ته شاتم ښکارېده کنه نو شاته به قتل ولې چې د مال چا غاګو کو دینه څه ثابتېږي چې هغه شاته او د چا غاګ کړي دا غینه خبر نه وو چې دا چا غاګ وکړ کوم شاته موږ څو موږ له څو غاګ وکړي کنه نو موږ خبر نه وو چې دا غاګ چاله وکړو چا وکړو نو زر شاته وګورو موږ ځان خبر کو چې دا څه کیسه و نو دا غرنګ پیغمبر اسلام مو دا خو صحیح حدیث ته دا رنګ په زرګونو مثالونه دي موږ سره د حدیثونه او یې پیغمبر اسلام کتابونو کې لیکلي سکولونو په کتابونو کې لیکلي چې مخې له وې ته د یعنی ته ماشوم له د ماشوموالي نه دا کیده جوړه کا چې بل څوک پیغمبر ولی عالم الغیب دی نو ته به دغه نه تمه کې چې دا به موږ د اسلام د پاره و جنگي اسلام خدمت به وکي او دا مسلمانې بیا پوه شو دې ته ویل کېږي شرک فی العلم خان دویم قسم شرک اعتقادي دی تفصیل په کوله تفصیل پاتې دی ان شاء الله دویم قسم دی شرک شرک فی التصرف د شرک اعتقادي دویم قسم شرک فی التصرف تصرف ویل کېږي اختیار له واک ته قدرت له پښتو کې موږ دا ټکی استعمالو تصرف د یو سړي دا کېده راشي چې د الله غونتې واک او اختیار د الله غونې قدرت هغه د بل چا سره هم دی لکه الله سره اختیار دی چې یهب لمن یشاء ذکورا یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا قران وی سوره شورا کې الله وی زچاله لورګانې ورکوم چې وغواړم چاله بچي ځامن ورکوم چې وغواړم چاله وغواړم دواړه مکس ورکوم چاله وغواړم یوم نه ورکوم اوس الله د اختیار ځان له قران کې بیان کړي کنه ایو سړی وی نه د اختیار خو د ولی سره شته یا الله ور کړی یا ولی په خپل ولی کې د اختیار راغله ار رقم چې تنور دا هغه وته کې خو کدا دا اختیار ومنلو د بل چا سره د الله نه بغیر د پیر سره دی ومنلو اکثر پیران ناس دي کنه په ګارانټي سره به بچی کی په ګارانټي سره د پیغمبر اسلام د خدا ګارانټي نه و چې ځامن وشي داغه خدامن چې وبشو څو میاشتې بعد به وفات شو پیغمبر اسلام جاړي یو ځل په اخري ځو معنی چې اخري ځو کله وفات شو شپږو میاشتو ما بخل شپږو میاشتو ماشوم ډیر خ لوبو برابر شوی او ډیر خ په خوند کی نو پیغمبر اسلام جاړي سترګو نه اوخ روان دي غي کې نیولې ده نو پیغمبر اسلام دا ګارانټي نه و چې ویل زما دا ګارانټي شته چې ځان له بل ځل زوی ور کومه یا او بکر صدیق ولیو کنو او بکر صدیق سره دا ګارانټي نه و چې ته ویل زبل زل بجای در کومه تعالی خپکیګما عمر فاروق ولیو کنو عمر فاروق ولی وته وینه چې دا ګارانټي در کومه دا د مشرکانو بس اسې یو عقیده ده ځان دلیل نشته ور سره ځکه خو ته قران وی کنه به عقل عقل پکې نشته ځکه خو ته قران وی خره کل انعام زناور دي دا شر الدواب دي دا بدترین مخلوق دي دا مشرکان ځکه قران د الفاظو ته استعمالي ځکه چې عقل چا کی هغه سوچ فکر کوي پوه شو نو چې تا دا اختیار تا په اختیاراتو کې الله سره بل څوک شریک کو مشکل در باندې راغو ته فلانه مشکل کوشا علی مشکل کوشا پیر بابا مشکل کشا لوی ځوان مشکل کشا مشکل کشا یعنی مشکل نو باسون کې مشکل نو د علی باندې چې په خپل مشکل راغلی او علی رضی الله عنه باندې چې په چاکو باندې یو بدبخت ووالو او دا غینه شهید شو دا مشکلو کنو ولې دا مشکل نه ځان نو باسلو ولې خپل یو سړی دا خوخی چې په غمر د چاکو وارو شي هیڅ کوم دا نه خوخی نو ولې دا چاکو د اوار نه ځان بچ نکو دا رنګي خزه دا پریده د څو کال بعد په کربلا کې کوم ظلم داغه د زامنو سو شو داغه د بچو سره داغه د اولاد سره نو ولی هغه ټایم کې مشکل ګشانو علي رضی الله عنه ولی زامنو بچوي المسوي دا چې ونه کړه چې یا علي مشکل ګشار اور سي ګيري مونږه ما سره یو او د مشکل نه مونږه وباسه ولی ونه کړه علي رضی الله په خپل کزګه غوي غاګ نه کړي आवाज نه کړي علي رضی الله په خپل ولې نه دراغله دا غوي مشکل هغه د پاره وستو د پاره دا د کی خبره ده کنه دا دروغ دي کنه اصل کې چې وی دا غنګ لوی ځوان وای مشکل کوشا ده مشکل نه خلک وباسي او چې تکلیف براغه په خزو باندې هلو ځوان را ورسیږي چغه وکړه هلو ځوان را ورسیږي چې مشکل بچي شو هلو ځوان را ورسیږي خپل کې بابا را ورسیږي طالب ځان سپارې بابا را ورسیږي دا تا بابا تسر متصرف وګڼلو بابا سره تا د دې اختیار وګڼلو چې هغه ما وستې شي د مشکل نه تکلیف نه او دا تا الله سره په صفت د اختیار کې په صفت د تصرف کې الله سره بل شریک کو بل اوس برابر کو او باقی دا کې دا شرک راو دې ته ویل کېږي شرک په تصرف او دریم نمبر د شرک اعتقادي قسم شرک شرک فی الدعاء چې د الله سره په بلنه کې بل څوک شریک کې غایبانه بلنه کې بغیر د اسبابو دوه قسمه بلنه ده یو ته ویل کېږي دعا او المسأله خزان پوي کې په دې باندې چې دا مشرکان ګور خلک دوکه کوي دعا او المسأله دې ته ویل کېږي چې ته یو اسبابو د لاندې ته یو چاته आवाज وکې لکه یو سړی دی هغه ته وی چې راشه تیر او بلې را مدد کې چې راشه د امداد ملک په دې پلان کې کار کې امداد وکړه منډه را سره وه یا ټلیفون باندې وته وي او دا اسباب دي کنه هغه ستاسو دا مشکل واوردو په تشي واوردو په غوږی واوردو په غوګونو یا د خط په واسطه واوردو یا د ټلیفون په واسطه واوردو ستاسو مشکل نو که وسه وا ستاسو مشکل به حل کی که قرضدار قرض بدیر کی مشکل به حل شي که کوم ځای کې ګیری نو را بشي جګ بدی کی دا غي ځنه ځان سبدي بوزي مثال بل کو مشکل به حل را حل کی هغه د اسباب لاندې کله کله سړی په وس کې نه ډیر منډه یو سړی ورسره وای خو مشکل دا سړی حل نشي خدا اسباب دي ته ویل کېږي دعا او مسأله دا عیسی علی السلام چې خپل هغه هغه ته وی شاګردانو ته چې من انصار ال الله څوک به زما امداد کوي الله دین لپاره نو امداد خو غوښته عیسی علی السلام خدا هغه امداد نه کوم چې د الله نه غوښتل کیږي دې ته ویل کېږي دعا المسأله دا د اسباب د لاندې امداد دی قران می وتعاونوا علی البر والتقوا امداد کو دی بل سر بخرول توحید او د سنتو کې د دې لکیک دعا المسأله د اسباب د لاندې انسانان د یو بل نه امداد غواړي د یو بل سره مرستي کوي خو هغه د اسباب سره تعلق لري انسان سره چې کله کله اسباب ویم خو امداد نشي کولای او کله کله اسباب استعمال کینو امدادو کې دی او چا او یو د دعا العبادت دعا العباده دعا العباده یا عبادت دي ته ویل کیږي چې ته بغیر د اسبابو یو څوک را مدد کې غوږ نه لري او ته یو علي را ورسېږي نو علي رجنو په څه ستاسو فریاد اوري په څه شي اوري غوګونه خو هغه دغه خاوري شوی دي ختم شوی دي پیغمبر اسلام فرمایي اذا مات ابن ادم انقطع عمله کله چې ابن ادم مرشي انسان د هغه عمل قطع شي عمل په اندامونو کې کنه نو ګویا کې اندامونه ختم شي چې غوږ ختم شي نو په غوږ باندې اوس اوریدل نشي کولای او قران هم وی په سوره عرب کې براشي ان شاء الله چې ولهم اذان يسمعون بها ایا د دوی غوګونه دي چې باغې من اوري الهم د سایدونه ایا د دوی سترګې دي چې باغې من لیدل کوي ایا د دوی لاسونه دي چې باغې نیول کوي الهم ايد يبشتون يبتشون د سایت د منه غلطيږي په سورته اعراف کې آیت نمبر 1 سلو نه اویا کې دی الته آیا د دوی لاسونه دي چې پاغي نیول کوي چې ته بابا را ورسېږي نو بابا سره کوم د سبب دی چې پاغي براشي او ستایم داد بو وکي نو کته وی چې نه بغیر د اسباب زماوري نو دا خو د خدای صفت ده دا خو د الله صفت ده چې هغه ما فوق الاسباب هغه امداد کولې شي او را رسیدلې شي ته چې لوی ځوان را ورسیږي نو لوی ځوان په تشي ته را رسیږي خپې دي ورته ته را ورسیږي لاسونه دي چې را بشي ست امداد به وکړي وخت دې چې ستاسو आवाज اوري تناس دلته په افغانستان کې او هغه خخته په بغداد کې په عراق کې او ته لوی ځوان راورسېږي دا تا خدا خدا دا تا خدای ونه غړلو انسان خو تر یو حد پورې اوریدل کوي هغه حد نمخ کې اوریدل نشي کولای نو به بغداد کې او به چې مړی دا به څنګه اوریدل کوي خدا ستا الله غونډې دی وګڼلو کنه چې الله غونډې دا لوی ځوان د هر ځای نه ناست چې ته بناستي بره کوم ځای کې او موږ ټول بم ویني او زمونږ ټول خبرې بم اوري او زمونږ ټول مشکلونه بم خبرې دا خو الله دا خو دا خو صفات خدای الله دی الله خو دا صفت خو الله سره ده نو دې ته ویل کېږي شرک په دعا چې ته د الله سره په بلنه کې بل څوک برابر کې پیغمبر ولی یا رسول الله مدد یا علی مدد یا پلانې مدد یا فلانې مدد کله جنات را مدد کوي یا عزازیل او یا جبرائیل او یا فلانې یا فلانې کله جنات له وازونه کوي دا عزازیل چې کوم دی دا د شیطان نوم دی په اصل کې عزازیل دی کوو په تعویذونو کې اکثره پیران لیکي یا عزازیل غیر چاپیری لیکل یا جبرا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل او یا بل کوم فرښتې هم لیکلي اسرائیلی کوم یو مینس کې لیکلي یا عزازیل نو دا خو شیطان نوم دی عزازیل ما په خیال عزازیل ما په خیالو نو شیطان را مدد کوي اصل کې و ان يدعو و يدعوهم الا شیطان مریدا نه را مدد کوي دوی مگر شیطان د شیطان توازن کوي اصل کې دا مشرکان نو دې ته ویل کېږي شرک په دعا چې بغیر د اسبابو ته ایو ته یو څوک را مدد کې اوازونه وته کې خپل مشکل لپاره خپل تکلیف لپاره او څلورم شرک د شرک اعتقادي شرک فل عبادت چې د الله سره په عبادت کې بل څوک شریک کې شریک وګڼي لایق وګڼي د عبادت درې جزونه دي یو ته ویل کېږي تما یو ته ویل کېږي مینا او یو ته ویل کېږي یره دا درې واړه چې کله ځان ځان له شینو دي ته ویل کېږي جز د عبادت او دا درې واړه چې کله یو ځای شي دي ته ویل کېږي کامل عبادت تمه د خدای توبې د بل نه وکړه او تا د جز عبادت اغلو وکړو یره د خدای توبې د بل نه وکړه او تا جز د عبادت هغه ته وکړو او مینه د خدای توبې د بل سره وکړه او تا جز د عبادت هغه سره وکړو او کته دا درې وړ دی چانه وکړو نو ګویا کې کامل عبادت یو چا د پاره وکړو دې ته ویل کېږي شرک فل عبادت دا د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي او د شرک فعلی څلور قسمونه دي تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد هغه تاسو اوریدلی په تیر صورت کې په دې صورت کې اوس د دې څلور واړو شرکونو د شرک اعتقادي څلور واړه قسمونه شرک فی العلم شرک فی التصرف او شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت د دې څلور واړو اشراکو رد کوي په دې صورت کې زه په زه باندې لګو ګوره اول وګوره شرک فی العلم چې نفي کوي د علم غیب چې الله وی زما غونته علم ما سره په علم کې څوک شریک نشته رې زما غونې خبر څوک نشته رې نو ګور اول ځل آیت نمبر 3 کې یعلم سرکم وجهرکم ګور آیتون لور سر سره ګور خلیکم او ګورم اول لیکه بیا وته ګور آیتون الله یعلم سرکم وجهرکم پوی دی الله په پټو تاسو باندې وجهرکم او په ښکارا تاسو باندې چې کوم شی ته پټه د بلنه الله یې معنی خو نشي پټوي زه خبره ما او کوم شی چې تخکاره کې یو چاله وخکاره کې او بل به نه ښکاره کې نو الله یې زه مال ټول یعنی مال څه پټ نه دي مال ارڅ ښکاره دي دا صفت د چا شو دا د الله شو نو هغه څه وی مشرکان وینا بابانم ارڅ پټ نه دي څه پټ نه دي ارڅ او تخکاره دي او پیغمبر اسلام بارکه وی هغه نه څه پټ نه دي ارڅ او تخکاره دي ويعلم سرکم پوی دی الله سرکم په پټو تاسو باندې وجهرکم او په ښکارا تاسو باندې ويعلم ما تکسبون او پوی له پاغه څه باندې چې تاسو یې کوي دویم ځل باندې رد کوي د شرک فی العلم په آیت نمبر 50 کې آیت نمبر 50 خصوصا د پیغمبر علی السلام نه قل ورته وایا پیغمبره لا اقول لكم عندي خزائن الله زنویم تاسو تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی ما سره د الله خزانه نشته نه ما سره طاقت دا نفي ده تصرف ده به براړو دي ځکه ولا عالم الغيب او نه يم تاسو ته چې زه عالم الغيب ما ظالم الغيب هم نه ما هو پیغمبر ته ته هو د خلکو ته ظالم الغيب نه ما دا غرنګ په دریم ځل باندې نفي کړی د شرک فی العلم په آیت نمبر 950 کې وګورئ آیت نمبر 950 وعنده مفاتيح الغيب او خاص د الله سره چابيان د غیب دي لا يعلمها الا هو نه پويږي په دې غیب باندې الا هو مگر دا الله پويږي په لا الا سره ذکر کړی دی دا يعلمها په ځای باندې اله ولګوا نو کلمه جوړی کنه لا اله الا هو نو ګویا کې د اله معنی وکړه چې اله به کوم ذاتی چې هغه په غیب باندې پوي نو کته بل چاته عالم الغیب وي نو گویا کې تاوته الہ وي او کلمه زمونږ هم دا چې لا اله الا هو د عرب چو د مکی مشرکان دا په دې الہ په دې مطلب پویدل په دې پویدل چې دا پیغمبر مونږ ته وی چې بل عالم الغیب نشته ځکه یو سم مخالفت کوو یا یا لا يعلمها الا هو نه پويږي په چا بیانو د غیب باندې الا هو مگر دا الله پويږي ويعلم ما في البر او پوهه د الله په هغه څه باندې چې په وچه کې دي ته ولي هغه ټایم کې ولي کیږي چې په د وچه په ذراتو باندې خبر شي نو استاو منو کو د قران منو وسه ويعلم ما في البر او پوهه د الله په هغه څه باندې في البر چې په وچه کې دی ول بحر او په دریاب کې دی وما تسقط من ورقتنا او نه پریوزي یو پاڼه الا يعلمها مگر پوهه د الله په هغه باندې ولا حبه فی ظلماتنا فی ظلمات الارض او نه پریوز یو دانه په تیرو د زمکه کې ولا رطبن او نه او نه وچ دانه ولا یابسن او نه لمده دانه الا فی کتاب مبین مگر په علم د الله کې د ښکارا او مشرک وی ولی په علم کې دی کنه ولی په علم کې دی او الله سره شریک کو د دې ولکې کې شرک په علم په څلورم ځل باندې رد کوي په شرک په علم باندې په آیت نمبر 3 اویا کې آیت نمبر 3 اویا کې وهو الذي خلق السماوات والارض او خاص الله او خاص د الله غزاد دی چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا بل حق کې چخکار شي و یوم یقول کن فیکون او په هغه ورځ کې پیدا کړی دی چې چې وو الله کن شان فیکون نشیبو با ورځ کې پیدا کړی چې ویل الله شانو شو دار څه شو دا نه چې الله په سوچ کړي او فکر کړي نقشې چولې دي نه الله وی شا اسمانونه شو الله وی شا ازمکه شو مخلوقات پیدا شو قوله الحق وینا د الله رښتیا ده خبره د الله رښتیا ده الله وی چې وعنده مفاتيح الغيب چا بیان د غیب الله سره دی الله وی چې لا عالم الغیب و پیغمبر ظالم الغیب نه یما الله وی چې یعلم سرکم وجهرکم خبر الله وکړه کنه نو چا خبره رښتیا ده قوله الحق خبره ده الله رښتیا ده د پیر خبره د مولا خبره چې هغه د شرک خبره کوي دا دروغ دي وله الملک او خاد الله الاختیار ده یوم دا ورځ ينفخ فی الصور چې پښتې شپېلې بو او هله شي پښپېلې چې پوک بو والي شي پښپېلې کې عالم الغیب والشهاده دا زموږ هغه ده عالم الغیب والشهاده پوهه د الله په غیب باندې والشهاده او په پټو باندې پوهه د الله په غیب باندې او په ښکارو باندې هر څه الله خبر ده هیڅ د الله نه غیب نه دي او هو الحکیم الخبیر او د الله حکمت والا ده او خبردار ذات ده مشرک وای نه کنه حکیم او علیم الخبیر چې ده هغه حکیم الخبیر هغه بابام ده نو چا خبره اختیار ده د الله خبره اختیار ده دغه آیت نمبر 80 وګورئ لګوسه په بل ځل باندې پنځم ځل باندې رد کړي د شرک فی العلم آیت نمبر اتیا وحاجه قومه قال تحاجون في الله وقد هدان ولا خاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع كل ربي وسع ربي كل شيء علما پراخه رب زما هر یو شی ته په اعتبار د علم باندې بل څوک پراخه نه دی مشرک وینا بابا پراخه دی په علم په اعتبار د علم دونه پراخه دی وی چې د ستورو په تعداد هم خبريږي او دونه پراخه دی وی چې بابا وی ناستو او مرید په یو ځای کې روان بابا ناس په یو ځای کې دی په خانقاه کې یا جمعات کې او مرید را روان په کومبل ځای کې هغه وګورځو دریاب له نو بابا د مغه ځای نه منډه کړه او دریاب نه رومستو او صرف لستونی خشته شو دا کوم خبره ده دا تا الله ونه غنلو چې بابا لاړو مرید وی چې بابا تا او په هغه باندې تاسو کوي دا رنګي لا عالم الغیب زنه يم تاسو ته چې زه عالم الغیب یم پیغمبر وایا دا رنګي پیغمبر اسلام تعالی وی چې لا عالم الغیب زنه يم تاسو ته چې زه عالم الغیب یم زنه يم تاسو ته چې زه عالم الغیب یم او وعنده مفاتيح الغيب ولا علم الغيب نه ما ځکه چې الله سره چابيان د غيب دي لا يعلمها الا هو نه نه پويږي په چا بیانو باندې مګر دا الله پويږي ها عالم الغیب والشهاده پوی د الله په پټو ښکارا باندې ولی پوی دی ځکه چې وسع ربي وسع ربي كل شيء علما پراخه د رب زما هر شي ته په اعتبار د علم نو وی افلا تتذكرون آیات سو پن ناخله نصیحت ناخله زین نه جنګیل په خبره باندې چې علم الغیب څوک دی نو بیا زینو جنگ وکنه دا رنګي نفي کوي د شرک په تصرف په دې صورت کې زې په زې باندې لکه اول ځل نفي کوي د تصرف په آیت نمبر 3 کې وهو الله فی السماوات د لیکي ځان سره خان آیتونه راړو لیکي وهو الله فی السماوات او د الله واقدار دی متصرف دی په سماوات په اسمانونو کې پاسمانونو کې ټول اختیارات د الله سره دي او فل ارض او د الله واقدار دی متصرف دی فل ارض پزمکه کې پزمکه کې د ټولو مخلوقاتو اختیار د هر څه اختیار د الله سره دی بل چا سره اختیار نشته دی دریم دویم زمانو ګوره آیت نمبر 14 وله ما سكن في الليل والنهار او خاص د الله سره اختیار دی خاص د الله سره تصرف دی ما د هغه سکن فی الليل چې اوسېږي په شپه کې والنهار او اوسېږي په ورځ کې اوس دلته ورځ ده نو په امریکا کې شپه ده دلته نو اوس دلته شپه ده امریکا کې ورځ ده نو دلته شپه ده چې په دې شپه کې څوک اوسېږي نو الله سره اختیار دی او الته د دنیا په بل سر کې کورز ده نو کالته څوک اوسېږي نو اختیار د الله سره دی دانا چې دلته اختیار د الله یو اختیار د بل چا دی نه وله ما سکن فی الليل ها او اخاد د الله سي اختیار دی دا غڅ فی سکنه چې پوسیږي په شپه کې و نهار او سیږي په ورځ کې او هو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکو په ذات دی په دریم ځل باندې نفي کوي د تصرف په آیت نمبر 14 کې قل ورته وایا غیر الله اتخذ ولیا آیا زونی سم بغیر د الله نه بل څوک ولی مددگار په صفت د خدای توب زبل څوک ونیسم الله سره شریک کما فاطر السماوات چې پیدا کون کې د الله د اسمانونو والارض او زمکه او د زمکه دی تو الله پرې د مبل څوک ونیسم په صفت د خدای توب او هو یطعم ولا یطعم او دا الله خوراک ورکي مخلوقات ته په مخلوقاتو کې پیغمبران دي نو خوراک الله ورکي د عیسی اسلام برکت تاسو وی کنه چې کانا یاکلان الطعام خوړل به عیسی علی السلام او داغه او داغه مور خوراک ډوډۍ به خوړله نو هو یطعم او دا الله خوراک ورکي مخلوقات ته ولا یطعم او الله له څوک خوراک نه ورکي دا الله حاجتونه پوره کوي د مخلوقات او دا الله حاجت ته ضرورت نشته دا الله څه حاجت نشته نو کول ورته وایا چې هر کله اختیار د الله سره ده نو ورته وایا چې انی امرتو بشک ما ته حکم شوه په دې باندې چې ان اكون اول من اسلم چې زه شمه اول دا غچانه چې غاړه کېدم الله لا قبل څوک توحید منی او کنه منی نو ما دا حکم شوه چې زه به توحید منم ولا تكونن من المشرکین او ما ته حکم شوه دی چې نه بکیږي ته د مشرکانو نه ګور مشرک وته وي چې بل څوک دی اختیار والا ومنلو واقدار دی ومنلو ته مشرک شو الله وي او ما ته حکم شوه چې مشرک کېږي بنا قل ورته وایا خا دا څوم ظلمانه دا په دریم ظلمانه نفي د تصرف نو په پنځم څلورم ظلمانه نفي د تصرف وګوره په آیت نمبر ولسم کې وای یمسس کله به ذرنا او کچره ورسې تا تعالی به ذرنا یو معمولی غو تکلیف زر اسم نکیره په غاخ د معمولی تکلیف په غاخ د درشي په وخت د درشي په خیر د ټول معمولی تکلیفونه دي کنه حالکه معمولی نه ده چې انسان باندې کله راشي پته ودولږي خو زه د نور تکالیف په نسبت دا واړه تکلیفونه دي وای هم سس کله به زور نه او کچره ورسې تا تعالی یو معمولی غونې تکلیف معمولی ستنه د په ګوته کې لاړه شي ستنه په ګوته کې لاړه ستنه درد کوي کنه نو فلا کاشف له الا هو نو نشته ده مشکل کوشا داغه تکلیف الا هو مگر دا الله ده هغه معمولی تکلیف نه دیم څوک نشي وسته نه پیغمبر نه پیر نه ولی نه جن نه ملائکه نه بل څوک ګوره دیم لا الا ذکر کړی دی د کاشف له په ځای باندې الہ ولګوا نو کلمه جوړیږي چې فلا اله الا هو نشته یعنی گویا کې کاشف له د الہ معنا ده الہ څه معنا شو الہ کوم ذات ده چې هغه کاشف له وي یعنی مشکل کشای هغه ذات یعنی کتا بل څوک مشکل کشا وګڼلو کاشف له دی وګڼلو نو ګویا کې تا هغه خپل الٰه وګڼلو کاغه د پیغمبر ومنلو کاغه د ولی ومنلو او تا نو بیا ته کلمه سره وی چې لا اله الا هو لا اله الا الله بیا دا کلمه مو وی بیا خو ته دروغ منه دا کلمه وی وای یمسسک بخیرنا او کچره ورسیږي تا ته معمولی غوند او کچره ورسیږي تا ته یو خیر فهو علی کل شیء قدیر نو دا الله پروشی معنی قدرت والا ذات ده بل ځل باندې وګوره پایت نمبر 13 کې وهو القاهر فوق عباده او دا الله غالب دی دا الله زورور دی په د پاسه د خپل بندگانو او ته نه وي بندگان ور سره برابر دي الله وي زه ارچا د پاسه ما او نه وي دا سره شریک دي برابر دي ور سره وهو اختیار لري وهو الحکیم الخبير او دا الله حکمت والا او خبردار ذات دی په بل ځل باندې آیت نمبر 4 کې وګوره رد کوي په شرک فی تصرف باندې قل ورته وایا ارایتم آیا خبر را کوي مال تاسو ان اخذ الله سماکم آیت نمبر 46 قل ورته وایا پیغمبر ارایتم خبر را کوي مال تاسو ان اخذ الله کچری واخلی الله سمعکم طاقت د اوریدو تاسو او ابصارکم او طاقت د لیدو تاسو وختم علی قلوبکم او مهر لګی تاسو په ژوند باندې لیونه دي کی نو من الہ غیر الله نو څوک د الٰه څوک د حاجت روا غیر الله بيد الله نه یاتیکم به چراتلو کې په یو یو باندې څه مطلب یعنی څوک د کڼو ذمہوار څوک د ډندو ذمہوار څوک د لیونو ذمہوار بغیر د الله نه څوک دی وی دا کڼو ذمہوار دی دا ډندو ذمہوار دی دا د لیونو ذمہوار دی الله وینا د غوګونو طاقت ما سره ده د سترګو طاقت ما سره ده زه چې څوک کون کما نو هغه څوک روغوي نشي زه چې څوک ړوند کما نو هغه څوک روغوي نشي زه چې څوک لیوانه کما نو هغه څوک سموي نشي من اله غیر الله یعنی ګویا کې تا چې څوک د ړندو ذمہوارو غنلو نو هغه د اله غنلو تا چې څوک د کڼو ذمہوارو غنلو نو هغه د اله غنلو تا چې څوک د لیوانو ذمہوارو غنلو نو هغه د اله غنلو زګه زکه ولی زکه چې قران وی چې من اله غیر الله څوک د اله یعنی څوک د ډندو ذمہوار د کڼو ذمہوار د لیونو ذمہوار غیر الله بيد الله نه یاتیکم به چراتلو کی تاسو ته په یو یو باندې چې سترګې تروغ کی غوګونه تروغ کی څوک دی جواب راکا کنه مشرکا خبر اوکا چې څوک دی دا رنګ آیت نمبر 58 کې وګوره بل ځل کول ورته وای لو ان عندي کچره ما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوئ په غختو دا غي باندې د لقوزی الامر بیني و بینکم نو خامخه فیصله بشوي په من زما کې د عذاب نو خامخه فیصله بشوي د عذاب بیني په من زما کې و بینکم په من تاسو کې والله اعلم بالظالمین او الله پوهره په ظالمانو باندې یعنی پیغمبر اسلام ته به وی کته پیغمبر موږ باندې عذاب راولا نو پیغمبر اسلام ته وی چې کچره ما سره د عذاب دراوستو اختیار وې تصرف ما سره وي په خلکو مې عذاب راوستې شوې نو وختي به مې تبا کړی وي وختي به مې تاسو ډوډه کړی وي خو ما سره اختیار شته نه دی دا د الله سره دی الله خو خره چر کله عذاب راولي بل ځل وګوره آیت نمبر 2 پته کې نفي کوي د تصرف ثم ردوا الى الله ثم ردوه الى الله بیا و بیا واپس کړی شي دا خلک الى الله الله لا مولاهم الحق چې ماوین د دوی پر اختیار دی مددگار د دوی پر اختیار دی متصرف د دوی پر اختیار دی الا له الحكم خاص دی الله له اختیارات دی بل چا څه اختیار نشته دی خاص د الله متصرف دی بل څوک متصرف نشته او هو اسرع الحاسبین او دا الله زر حساب کتاب کون کې دی دا څه شی وکړه د نفي وکړو د شرک په تصرف او چې بل څوک اختیار دارنګ شرک په دعا کوي په دې صورت کې وګوره لګا اوس دریم قسم شرک شرک په دعا باغې مدارت کوي اول ځل وګوره په آیت نمبر 40 کې زر زر ګوره ښا لیکم او آیتونه بیا راړوي خوان به در کوي بیا آیت نمبر 40 کول ورته وایا پیغمبره او پیغمبر اسلام ته وی ته ته وایا ته دا خبره وته وکړه چې بین ګویا کې پیغمبر دا کارونه نشي کول نو بل څه بل څوک به څوکي کول ورته وای پیغمبره ارایتکم خبر راکې مان تاسو ان اتاکم عذاب الله کچر راشي تاسو ته عذاب د الله او اتتکم او اتتکم الساعه یا راشي تاسو ته قیامت ناڅاپه نو غیر الله تدعون آیا بغیر د الله نه تاسو را مدد کوي بل څوک بل څوک به تر مدد کوي چې عذاب عذاب په ټیم کې څوک بل څوک نه رامه عذاب په ټیم کې چا د بابا یادي عذاب په د عذاب په ټیم کې خور څوک یا الله یا الله یا الله مدد یا الله مدد چې زلزلہ کر راشي تاسو ګورئ نه ارتو چې وي یا الله یا الله یا الله به بابا څوک یادي نه خو چې تکلیف پر راشي مرز ویره نه پلانکی زیارت باندې وګرځاو پلانکی درگاه باندې ور وګرځاو پلانکی پیر باندې وګرځاو دا خزه ده هغه خزه کې شیطان نه وتی اصل کې اجه روغیږي نه په زیارتونو باندې هغه خزه باندې هغه خزه کې چی شي شیطان بګې نه وتی ښا شیطان پریګدی نه چې سم شي روغ شي نه په درگاهونو نه سميږي او قران ته کینه او چې سم شي پوه شئ نو که عذاب د تراشی او قیامت ناڅا پراشی نو بیا به تاوازو کې چې علی مدد بیا به ته چغه وکي چې یو لوی ځوان را ورسیږي نه بیا خو به صرف الله له چغه کوي کنه نو چې په دغه وخت کې الله له چغه وباسي نو بیا په عام حالتونو کې وره دا نه وی چې یا الله مدد یا الله را ورسیږه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بل ایاه بلکې خاص د الله تدعون تاسو به را مدد کوي الله نه بیا وغه ټیم کې صرف الله را مدد کوي بیا به وی چې یا الله یا الله فیکشفو نو لری کې نو لری کوي الله ما تکلیف تدعون الیه چې تاسو را مدد کوئ تاسو را بلې الیه هغه تکلیف ته ان شاء کچری وړي الله الله وړ لری به کی کله نه وړ دغه تکلیف درمانی وتنسون ما تشركون او هیروي تاسو هغه چې تاسو شرک کوئ هغه شرک د نه بیا ویری چې دا خو موږ شرک کوو دا رنګ په دویم ځل باندې رد کړي د شرک په دعا په آیت نمبر 3 پته کې وګورئ په آیت نمبر 3 پته کې قول ورته وای پیغمبره من ينجيكم سوق بچ کی تاسو سوق بخلاص کی تاسو من الظلم من ظلمات من ظلمات البر د تکلیفونو د وچنه والبحر او د تکلیفونو دریاب نه د وچه تکلیف چې په نو کول ورته وای پیغمبره چې من ينجيكم من من ظلمات البر څوک د چې بچ بکی تاسو د تکالیف د وچنه والبحر او د دریاب او د او د تکالیف د دریاب نه تدعونه چې را مدد کوي به تاسو اغلره څوک به را مدد کی بیا چاته به आवाज بیا کې تضرعا وخفيا پاجزه سره پورور سره یعنی د مکی مشرکانو په وچه کې الله را یعنی په وچه کې بابا را مدد کوو لات بابا او بل بابا او اوزا او بل بابا او په دریاب کې به صرف الله رحمت کو په دې باندې خو اکرم رضی الله عنه مسلمان شوی د ابو جهل زوی هغه چې کله مکه فتح شو تختیدو چیرې دا ما به اوس وجني ځکه ما پلار سخته دښمنی تیر کړې د صاحب کرامو سره نو تختیدو نو چې لاړو په دریاب کې کشته کې ناس ته اوړي اوړي بل ملک لا یمن لا بلکم لا رزیل روانو نو په طوفان راغو نو ملاه او خلکو چغې کړې چې چغې کوي الله لا یا الله یا الله اکرم رضی الله عنه هو توي چې ولې هغه زمونږ الها لات بابا عزا به هغه ول نرامت کو نو الله وتوي چې دې ټیم کې هغه کار نه کوي دې ټیم کې صرف الله کار کوي نو ته ځان سره سوچ وکړه د اکرم رضی الله عنه چې یاره په دې معنی خو محمد مونږ سره تقریبا 1400 ولسو کارونه په جنگ دی او دا خبره مونږ ته کوي چې پوچا کې الله را مدد کیږي په دریاب کې الله را مدد کیږي نو ټکه وکړو ذهن او ځان سره اراده وکړه چې ما الله بچ کی کنه طوفان نه زب زم او ایمان براوړم هغه الله بچ کو په طوفان کې سید راغو خزه مسلمانه وا خزله چې زه مسلمانې ګم خزه او ما پیغمبر لبوزه خزه وته اول اول ولام با ته پلیتی وسه پوره اول ولام با چې پاک شي نو هغه ولام بل راغو پیغمبر اسلام ته مسلمان شو ای کلمه ویله نو کول ورته وای ما ينجيكم من ظلمات البر څوک د چخلاص به تاسو تکالیف د وچ او د دریاب نه تدعونه چرامت کوي به تاسو اغلره تزرع وخفيا پاجزي سره پورور سره او وی تاسو چې لئن انجانا من هذه کچري یا الله کچري لری کوم کچري لری شو زمونږ دغه تکلیف کچري بچو موږ د تکلیف من هذه د تکلیف نه ولکونن من الشاکرین خامخا شوب موږ د تابعدارونه چې زلزلہ راشي سیلاب راشي هر څوک یا الله بس توبه توبه مې ده بیا به زه دا ګناه نه کوم خو چې کله هغه عذاب ختم شینو بیا انسان په ګناه کې نه ختی نو قول الله ورته وای الله ينجيكم بچکی تاسو الله دې بچکی بل څوک دې نشي بچکوله من هدر تکلیف نه ومن کل کرب او د هر یو مصیبت نه د هر یو مصیبت مشکل کوشا الله دی حاجت روا الله دی ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک کوئ الله سره بل څوک سره مدد کوئ بل چاته आवाजونه کوي آیت نمبر یو او یا وګورئ آیت نمبر یو او یا نفی کوي د شرک فت شرک فی دعا قل ورته وای پیغمبره ان ندعو آیا زرا مدد کما به د اسباب من دون الله به د الله نه ما هغه سوک لا ينفعنا چې نه فائدہ را کولې شي مونږ ته ولا يضرنا او نو نقصان را کولې شي مونږ ته زبل څوک را مدد کما زه علي را مدد کما او زه لوی ځوان را مدد کما چې نه مونږ ته فائدہ را کولې شي او نه مونږ ته نقصان را کولې شي که فائدہ نفع نقصان دغه په لاس کې وي نو ځان ته به ور کړی وي کنه خپل بچي به بچ کړی وي ونرد على عقابنا او واپس شو موږ په خپل پوند باندې ان واپس د کافر شمه مشرک شمه بعد از هدان الله پس دا غنه چې توفیق راکړې موږ ته الله د ایمان الله زه قران ته کینولې ما په قران راته عقیده پاکه کړې ده او چې زبل را مدد کما نو زه بیرته واپس هغه شرک عقیده لاړ شم کې دې نشي کلذي پش واپس شومګه پشان دا غسړي استهوته الشیاطین فی الارض چې پریشان کړي هغه لره شیطانانو پس مکه کې حیران حیران له اصحابنا د ملګری يدعونه الی الهدت الی الهدت انا د ملګری چې را مدد کوي دلاره په طرف د هدایت ایتنا چې راشه مونږ لا الله وی دغه مشرک چې بل څوک را مدد کوي د دې مثال داس دی لکه دا هغه سړی چې په هغه باندې پیریان ناشتي او پیریانو چې دی دی هغه کړی پریشان کړی نو کله یو پیر باندې ګرځي یو پیر وته زبر خکمه نو کله بل پیر باندې ګرځي زبر خکمه کله یو درګا باندې ګرځي زبر خکم او کله بل درګا باندې ګرځي نو زبر خکمه او او کیږي نه نو کول ورته هو ان هدى الله هو الهدى بهشکه هدایت د الله هغه هدایت دی الله تراشه د الله دین تراشه قران تراشه د پیران میران بدنو تختی و امرنا لنسلم لرب العالمین او ما ته حکم شوی دی چې زغاړه کېدم رب د مخلوقات ته نو دا څه شو دا رد د شرک په دعا او اخیری شرک شرک په عبادت په دې صورت کې د شرک په عبادت بیان کړي رد کړي چې بل څوک بل څوک د عبادت لایق نه دی آیت نمبر 55 وګوره بس دا اخیری دی آیت نمبر شپږ پنځوس نفی کوي د شرک فی عبادت د بلنه قل ورته وایا پیغمبره انی نوحیت ان اعبد الذین زمنه کړی شوی ما زمنه شوی ما ان اعبد الذین چې ز عبادت وکم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو یې امانت کوي بيد الله نه ینه ګویا کې دا امانت کول دا عبادت ته تم د خدای توپ ته نه تکې کنه دا عبادت دی نو زبر را مدد کوم د بل عبادت وکم قل ورته وایا لا اتبعو اهواکم تابعدارین کوم تاسو د خواهشاتو دا تاسو خواهشات دلیل نشته سره په دې باندې خواهشات چې یاره کار پکېږي کنه یاره پلان کې خښ ور سره پلانګي بچی نه کېدل بچي ویر کو دا تاسو خواهشات دي دا کار خو غلب وی چې یاره غلا کوم زما په کار کیږي زما خېټه مړیږي زما په عیاشي برابر ده نو جایز بشي نه زناکار به یوز زنا کوم زما کار کیږي نو جایز به شي نه نو مشرک وي د بابا لازم بابا لازم زما کار کیږي نو کار کېدل خو دلیل دی نه دلیل به وړاندې کوي چې الله ویلي قد زللتو اذن نو که زه بل څوک را مدد کما یقینا زه به گمراه شم ځن په دغه وخت کې زه به گمراه یم چې بل چاله ما आवाज وکړو چې او پلان کې را ورسېګا و ما انا من المهتدين او نه به مزه په سم لار باندې روان آیت نمبر 2 وګورئ شرک فی العبادت یو سلو دوا ذالکم الله ربکم دې صفاتون والا تاسو رب تاسو دی الله دې رب تاسو لا اله الا هو نشتره حاجت روا مگر دا یو الله دی خالق کل شیء فاعبدوه پیدا کون کې دی د هر یو شی فاعبدوه نو بندگی وکړئ د یو الله عبادت وکړئ د یو الله تم د خدای توب مینه د خدای توب یره د خدای توب یو الله نه وکړئ وهو علی کل شیء وکیل او دا الله پروشی معنی ذمہ وار دی آیت نمبر 22 په تو وګوره یو سل دوش پته قل ورته وای پیغمبره قل ورته وای پیغمبر ان صلاتی و نسکی یقینا زما بدنی عبادت و نسکی او زما مالی عبادت و محیایا او زما ژوند و مماتی او زما مرګ لله رب العالمین خاص د پاره د الله دی چې رب العالمین دی پالونکو ټول مخلوقات دی زوزک بدني عبادت کومه نو خاص الله لبه کومه او کمالي عبادت کومه نو خاص الله د پاره به کومه که زما دا ژوند دی نو خاص د الله د پاره به تورم چې الله رضا کوم په دې ژوند باندې او که زما مرګ دی نو خاص الله د پاره یعنی مرګ ته غاړه کې قدم چې الله مان رضا شي ځکه چې هغه پالون کې ټولو مخلوقاتو دی لا او اخري ځل آیت نمبر 103 پته کې لا شریک له نشتره شریک د الله سره په هیڅ څو صفت کې د الله په صفاتو کې څوک شریک نشته دی نه په علم کې نه په تصرف کې نه په دعا کې په بلنه کې او نه په عبادت کې وبذالک امرت او په دې باندې ما ته حکم شوی دی وانا من وانا اول المسلمین او زما اول د غاړه کې خون کنه ان اول بز توحید منم نو دا صورت چې ده رد کوي په څلور وړو اشراکو باندې ښه تاسو واوریدل همدا رنګ په دې صورت کې داور توحید هم بیانې ان شاء الله سوال او بیا پاغه باندې بیا لږ مختصر غونډه خبرې وکړو نن مونږه د سورته انعام شروع وکړه او سورته انعام کې مونږه پنځه خبرې چې مونږ هغه د هر سورته باره کې کوو هغه مونږ د دې سورته باره کې وکړي چې دا سورته مکی ده او کوم مدني ده نزول کې بچم نمبر ده او ترتیب کې بچم نمبر ده او ربط د سورته مونږ بیان کو امتیازات د صورت مونږ بیان کړو مقصد د صورت مونږ بیان کو تقسیم د صورت مونږ بیان کو او ورسره په دې صورت کې د شرک اعتقادي رد په کوم کوم آیاتونو کې کوي نو هغه آیاتونه ورسره ورسره مونږ راوړول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې موږ تاسو